دا بل صورت شروع شدی ته سوره بلد وای د بلد ذکر پکې راغله دین او تسمیه د کل شوا په اسم د جسا نوی صورت ته په اعتبار د جمع پنځه دیر شم په اعتبار د نزول سوره قاف نه رستو نازل شي کان فيما قبلو بیان الاخرت ثوابا و عقابا مخکې بیان د آخرت وو په اتباع د ثواب او د عقاب سره هنا بیانو امور البعثه فی الاخر دلته بیان د عبور د بعثت په آخرت او بیان اسبابه او بیان د اسباب د عبور دی بیان عبور العقبه فی الاخره یو عقبه غونډه ده پای به تیریږي اسباب د دې عبور ذکر کړي کان ما قبل بیان الفریقین ثوابا و عقابا مخیا فریقین و ثوابا و عقابا هنا اذن كذلك دلتم دغه کان ما قبل ما قبل کې بیانو القسم علی الزمان قسم په زمانہ باندې وو دلته قسم دې په زمانہ او قسم دې په مکان بهذا البلد هو مکان د دې صورت خلاصہ ان الانسان لم يجئ في الدنيا للاستراحه انسان دنیا ته د آرام د پاره نه راغلی چې ډډه ولګا او سملا بل للعمل عمل د پاره لیکل شوی فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار البدل دنیا دار العمل دی آخرت دار البدل دی ومن الفريقين بأنهم آلهما بیان د فریقینو دی بیان د معال د فریق دی ارتحلت الدنيا مدبره اخرته مقبله كل واحد منها بنون وبيان بعض دلائل التوحيد بیان د بعد دلائل التوحید دی والتذکیر بما بعد الموت صبر تا ایمان تا عمل صالح و بیان الرحمت علی الخلق بیان د رحمت د الله په مخلوق الله الله ځان طرف رحمو عطا الله الله ځین طرف جرمو خطا بسم الله الرحمن الرحیم لا قسم هذا البلد قسم خرم په دې بلد کې بلده مکرمه ده او ته حلال په دې بلد لک سات لپاره حضرت مکه اجازه شوی قسم دی په والد چې آدم علی السلام دې ما ولد کم د زیګولې دي جواب قسم ده پیدا کړ دې الله او ما انسان په مشقت ګمان کوي چې قدرت نه لري په دې باندې او تن نه وای مال کړو مال ډیر په عداوت د نبی علی السلام کې یا ګمان کوي چې دل نوی نسوک نه ویني نه دغه مې سترګې جبا شونډې هدایت به کته نه د طریقې نو د خیر او د شر یا مسکین تا چې صاحب د خاورو وي خاورو کې پروتي غریب به هغه ځان چې ایمان وروړي وصیت کې دیو بل ته په حق سره په صبر سره او وصیت کې بل ته پر مرحمت رحم سره دا صاحب د میمنی دي بل مقابل دا بل صورت شروع ته صورت شمس ورته وای کلمه د شمس په کې ذکر ده یو نوی صورت ته په اعتبار د جمع شپږشتم ده په اعتبار د نزول سوره قدر نه رسو نازل شوی کان فيما قبل بیان الفریقین اصحاب بعنوان اصحاب المیمنه والمشأمه من مظاهر قدرت الله تعالی اصحاب الاخلاق الحمیده لهم نجات معلوم ده په دلایل سره په مظاهر د قدرت د الله سره چې صاحبان د اخلاق حمیده او دی له بنجاتی واصحاب الاخلاق الذمیمه لهم الخسار تکذیب د پیغمبر اهانت د معجزې سبب د تاوان دی په دنیا او په آخرت بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دی پنور او په غرمې د نور والقمر اذا تلاها قد تابی وی د دین ور پس د غروب د شم د سپوږمۍ ښکار شي والنهار اذا جلاها قسم دی پرت روخانه کې د نور لرا نور پکې ښکار شي قسم دی پشپې زایق شاه چې پټه کې د نور لرا قسم دی پاسمان او هغه چا چې جوړ کړي د اسمان لرا قسم دې پزمکا چې خورکې د ازمکا ونفس و ما سوا قسم په نفس چې برابر کې د نفس سره مصور کړی دی انا فجر و تقواها الهام کې د فجور زدي او د تقوا زدي قد افلح من زکاها کامیاب دی چې تزکیه وکړه د نفس ناکام دی من دساها